یا استثناء منقطع لكن الموتة الاولى قد ذاقوها اغه مرګ اولنې به راضي او هغه دې سکل لري د دنیا هغه مرګ کوم چې په جسد عنصري باندې راضي اغه مرګ د دنیا ا برازي او هغه دې سکل لري بل مرګ با بیا په دای باندې ناراضي یوم تات السماء بدخان مبین په ذکر دلوګي سره او هغه عذاب سره فرنګي صورت ممتازو په دې کول سره چې باری تا لا دا قول را نقل کو چې پیغمبر ته معلم وی شاګرد خودل شه دی او لیوانه ورته وی دارنګ صورت ممتازو په دې قول سره چې وترکل بحر را هوا دریا بوج پرېګدا دارنګي صورت ممتازو په فرعون د فرعون په نعمتونو باندې چې دنیا کې ولا سوره نعمتونه ورکړو صورت ممتازو په دې سره چې فما بکت علیهم السما والارض زمکه او اسمان په دې باندې ونه جوړل عربت د ما قبل صورت سره ده چې کله د مخ کی صورت کو فرمایل چې او رینا نو دای بیا سوالو کو چې زمونږه دا زمونږ د مشرانو نظریه ده دا زمونږ د مشرانو نظریه ده بس دا مونږ نشو پرې خوده دا زمونږ د کابرینو نظریه ده مونږ دا نشو پرې خوده ور الله وی شفاعت نشي کوله شفاعت نشي کوله دارنګ بیا دې سوال وکړو ټیک د شفاعت خو باندې شي کوله خو اوري خو باوري کنه نو الله وی اوریم نه انه هو السمیع العلیم نو دای بیا وی بس دا زمونږ دا کابیرون نظریه ده منګه دا نه پریږدو لکه نن سبا چالو الحلوا والخانه کوي هر طریقې سره عاجز شي هر طریقې سره عاجز شي بیا مې دا د مشرانو دین دنو دا منګ نه شو پرې خو دې دا د آل الحلوا والخانه ک ا طریقې تاغه جواب تعالی ما یو خاص شریعت او طریقه در کړی دا داغه تابعداری کوا او کم خلق چې خپل خواهش پسې تللی خلاف د قران کړه دی دا غي تابعداریو نه کې اسنه چې ته وای دا دا کابرینو دین دی دا وای موږ نشو پر خوده او د قران خلاف یغه نو ته وای دا استاد کابرینو سات دین دی موږ دا نشو کولای موږ بد الله د کتاب خبره منو موږ استاد دا اکابرینو سات دین نه منو موږ د الله دین منو الله اکبر خلاصه د صورت دغه داوش وا خلاصه د صورت کانو ربطون ته ضرورت نشته ترتیب قرآنی نزولا یو شان دی الله اکبر خلاصه د صورت دا چې دی کې خاص هغه شوبه چې را دا کابرین دین دی دفه د دغه شوبه ده پکې اته دلایل عقلیه دي پکې یو دلیل نقلی ده پکې او زجرونه دي پکې او تخفیف او بشارت او آخر کې ثمره د دلایل دفع د شوبه اته دلایل یو دل دلایل عقلیه یو دلیل نقلی زجرونه سره تخفیف او بشارت نه او آخر کې ثمره د دلایل حامیم په پیدایش تاسو کې ما به سو پاس کې چې خور کړی دی الله تعالی من دابتن د هر قسمه زنده سرنا آیاتن لوی لوی دلائل د توحید دی لپاره د قوم یقینونه چې یقین لري واختلاف الليل دریم دلیل عقلی او په بدلې دلو را بدلې دلو د شپې او درازه کې وما او پاسه کې چرالي را وروي الله تعالی من السماء د برنا من السماء د باران یعنی باران مر رزقنا من سببیه ده مر رزقن چې سبب د رزق وی فاحیا به الارض اے من سبب رزقن یعنی سبب د رزق اغه باران باران راشي یا د من سما باران اډمانه وکدا معنا چې په قران مسلمان نشي دا الله ذات باندې ایمان را نړو دا الله په کتاب مسلمان نشي نو بیا بل په سبانه مسلمان کیږي ویل لکل افاک نسیم زاجر ما تخویف هلاکت دې د فارا د هر دروغ جن ګناګار یسمعو چې اوري آیاتونه د الله تعالی چې لستل شي په دای باندې بیا کلک شي تکبر کوونکې گویا کې نه دی اورېدلې د دې لاره فبشره بعذاب ننیم پس زیر ور کدل را په عذاب دردناک باندې الله کل کل افاک اسیم هر دروغ جن تا هلاکت ته ویل جهنم کنده چې دروغ وای الله وای د جهنم کنده به ځای او دروغ د ټولو نه غټ درو آغا او غټ دروغ جن آغا دی چې د الله آیاتونه واوري او بیا هم د تکبر کې راشو د الله آیاتونه نه مني گویا کې دا ډورې دلیم نه دي افاک خلک راشي نو نوم کې دی یاره پلان کې سوم د افاک پیدا قران کې راغله دی و قران کې خو فرعون دن تولا یا فرعون دی افاک وای دروغ جنتا نو چې نوم ولا داسې کې دنا بد رختیا بیا کم ځای کې وای افاک دا نمونه خلق دی تیرا کې جنای وا نو دا غینوم جهنم دا اینو جهنم دا قران کې راغلی دی دا سنوم دی بعض خلک نوم کې دي منها منها لا سنوم دی منها خدا د سمانه نشته منها د دینه دا څه شې شو سو خو من حرف جر دی او ها ضمیر دی او دا شی منها دا لا سنوم دی ارس خلک دي سوچ خو کو چې دا نوم سه او هم څه کو پکې داسي چې غي ناشته نمونه دي نو چې قران کې سراغلی هغه خرازي سوک داسي چې غي فلم ته ګوري چې دا دغه سنم د دې هیرو سنم دی نو چې د هیرو نوم ولکې نو هغه هغه سه لوی دلاو کې چې د زمانو دلای بیا نوم کې دی سم نمونه کې دی و اذا علم زجر و اذا علم من آیاتنا هر کلا چې پوښی دې په آیات هر کلا چې پوښی دې د آیاتونو زمنګنا پس شی باندې ات تخذها نیوی دی هغه لرا حضوا په ټوکو باندې دا الله د کتاب سره ټوکې دا د ظلمونو د جاهلیت نه یو ظلم اوسم هغه ده اوسم خلک ټوکې کوي دا الله کتاب سره اولائک دغه پلیتان لهم د دې لپاره عذاب مهین عذاب دې سپکونکې په قبر کې او مې ورائهم رستو د دینه جهنم دې ولا یغنی او دفبن کې د دینه را ما اغس دفبن کې د دینه را دفع بنکی د دینا ما هغه سچ دی کسب کړی دی شی ان زرا برس د عذاب نه ولا متخذون هغه سچ دی نی ولی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه کار سازان اولیاء غیبتم صدفن کی او د دای د پارا با عذاب ویلو یا هاذا هدا دا کتاب هاذا هدا دا قران هدن هدایت ته والذین الله هاذا هدا دا قران هدایت ته بزرگان دین رال وی قران کې هدایت نشته قران کې هدایت نشته چې قران کې هدایت نه نو هدایت بر کم ځای نه راشي والذین واکسان کفروا چې کفر کړل بیا آیات ربم پر آیاتونو د خپل پروردگار باندې دک کفر ده کنه چې یاره چلیلا بزه او قران کې هدایت نشته د دین لوی کفر ډوبل شته ده دک کفر ده والذین کفروا وسخر لكم پنځم دلیل عقلی او تابع کړه د تاسو د پاره اغه سوچ پس مانونو کې دا سوچ پس مکه کې دی جميعا منه ټول په ټول دی د طرفه د الله نه یا دا تابع کول د ټول دی د طرفه د الله نه یا عقیده ولرئ دای دې معافي کوي معنی سم معافي مخ دې په اړوي چې کم خلک د الله د عذاب عقیده نه لري نو د اغین د مؤمنان مخ اړي ولی لیجزیا دې د پاره چې بدلا ورکي الله تعالی د خیر قوما اغه قوم کامل تا چې مسلمانان دي بما پاس باندې کانو یک سبون چې دای کسب کړو من عامل صالحا هر چا سو دې چې عمل وکنه فل نفسه نو د فارا د پای دی د نفس ته ده و من اسا ورچا سوګ د چې بدی وکړه نو فعليها وبال په د باندې ده و ثم الى ربكم بیا تاسو رب ته ترجعون واپس وکړه شي تاسو ټول ولقد اتینا بني اسرائيل الكتاب دلیل نقلی ګورا په خوانو خلکو ته اوم چې ما کوم کتاب ورکړو نو هغه کې دغه مسله وا چې ګوره تاسو د الله کتاب به منئ دا نه چې تاسو یې من اکابرینو پسې زو اکابرین مکابرینو پسې تلل نشته ده اکابرین الا کابرین دي چې هغه د الله د کتاب او اصل اکابرین انبیا دي هغه پسې لاړ شې چې هغه سویل دي نور اکابرین صحابه نه تابعین نه تبع تابعین نه هغه نه علاوه نور خلق جوړول چې دا زموږ مشران دي دای په ستل نشته ولقد اتینا تحقیق سرور کړو مونږه بنی اسرائیل ته کتاب ول حکمت په د دین او نبوت او نبوت ورزقنام او ورک روزي ورکړو مونږه دای لرا مینه طیبات د پاکیزو سيزونه وفضلناهم او ورکړو مونږه دای لرا العالمین د خپل زمانه په خلکو باندې واتیناهم ورکړو مونږه دای لرا واضح دلائل من الامر د دیننا د دین واضح دلایل نو هغه دغه په سبب تل فما اختلافو پس اختلاف نو کړی غي الا من بعد ما جاء ملن مگر پس دا غنا چراغلی وغی تا علم هو د واجی د زد نه په مابین خپل کې بشک رب استا فیصله بو کې په مابین دې کې فرض د قیامت باندې پاس کې چولې پای کې چې اختلاف وکاو ثم جعلناک مرکزی سوال او دا جواب یرا دا زمونږ د مشرانو عقیده ده جی کابرینو عقیده ده نشو پرې خو ده نو الله وای پرېګدا د دې دا سوال ثم جعلنا کا بیا ګرځول موږ تعالی را علی شریعت په یو شریعت باندې د خپل حکم نه یا په یو طریقه باندې مینل امر د خپل دین نه فتبعها پس تابعداریو کداغه او تابعداری مکوا د خواهشاتو د آکسانو لا یعلمون چې غین پویږي هاذا دا قران کریم بصائر د عبرت خبرې دي هاذا بصائر دا قران کریم دلائل دي د پاره د خلکو وهدا الله اکبر زای په زای هدایت ته هدایت ته او ګورګه خان دین و هدایت پکې نشته وهدا او هدایت ته ورحمتنا او مهرباني دا د پاره دا قوم چې یقین لري ام حسب الذین تردید د مشرکینو او زجر ام حسب الذین ایا ګمان کیا کسان چې کسب کړه دې السیئات د شرکیات او د بدعات ان نجعلهم دا چې وبګرځو مونږ دای کلذین پشاندا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي او عامل صالحات او عمل کړه دې په طریقه د سنت باندې د دې مجرمانو دا ګمان دي چې زمړه مونږ خوارسه بدعات او شرکیات کو مونږ به هم جنت تزو الله وی دی بزر مسلمانانو په شانو ګرځوم سوال نه پیدا کی الله چاره دا ګمان غلط استفهام انکاری چاره نه برابروم او دا رد په جمهوریت باندې رد په جمهوریت چې الله وای زه نه برابروم ا دې وای نه د کنجرای او د فضل الرحمن سیبوت برابر دی هغه خپلام ځان لعنتی کړل کنه هغه خپلام ځان لعنتی کړل چې ځان دې سره برابر کړي جمهوریت کو بحال کړي جمهوریت کو بحال کړي کفر بحال کړي د کنجري او د مولا اوټ برابر دی د ډمه او د یو عالم اوټ برابر دی دا کې دی شي دا الله نه برابر دی برابر کړی دی سوا ام مح یوم چې په داسې حال کې چې برابر به ژوند د یو مرګ د دی لوی داسې به یې چرې نه سا ما يحكمون در بدیا چې دی فیصله کوي وخلق الله السماوات شپغم دلیل عقلی او پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او زمکا د پاره د ظاهر ولو د حق ولی تجزا او د پاره چې بدلا ورکړي شي هر یو نفس تا په په هغه سبان دي چې هغه کسب کړي دي او دای سره به ظلم اون کړي شي افرایت زجر آیت غور کړي دي من هغه چاته تاخذا چې غني جوړ کړي د الہه خدای خپل هوا هو خواهش خپل خپل خواهش پس روان دي او خواهش خدای جوړ کړي دي د زمانه د جاهلیت د ظلمونو نه یو ظلم دامو چې غیبا دغه پس روانو الله اکبر خپل خواهش پسې چې زلبه وتسوي نو ابه کول اوسم ډانګر هغه خلک چې روشن خیال دي بس چې ډانګر وته زوامه روشن خیال تاریخ خیال هغه چې کم نه بس خپل خواهش پسې چې صد نفس وای بس دغه کو او د اباحت کلی چغه او لکه په یورپ کې چې کم आवाज او چت شوی دی د اباحت کلیه چې بس هر څه جایز دي که سړی خپل مور سره زنا کوي که خپل خور سره زنا کوي که خپل لور سره زنا کوي که غوي سره کوي که خري سره کوي که سپي سره کوي ارس جایز دی او که څو خوري څو کوي که هر څه کوي هر څه جایز دی اباحت کلی بس خپل خواهش پس روان اوسم دغه خلک موجود دي هغه زمونږ چې کم دنو نمونه ګرځیدل زمونږ د خلکو ولی قران د خلکو نه پاتې شو او کم قوم چې قران پر خود ده هغه الله گمراه کړی دي پیغمبر خیری کړی دی یا الله چا چې بل خو هدایت تلاش کنو ته گمراه کې قران چې چا پرې خود هغه گمراه شوی ځکه خو خپل آیډل هغه چې کم د یورپی ممالک غني هغه وای دا زمنګ نمونه دی هغه غویان دی هغه ډانګر دی الله وی کل انعام بل هم ازل د زناورو نه بدتر دی وقالو او ویلو دای ما هيا نه ده دا الا حیاتنا دنیا مگر ژوند زمونږه د دنیا زمونږ د دنیا دا دغه ژوند نو نموت و نحیا مړکی ګومنګا و نحیا او رازی اغا واړه زم ژوند کی ګومنګا یعنی زمونږه اغا کشران رازی مونږه مړی ګوا او کشران برا پیدا کیږي دارنګ غیب بیا مړیږي او نور برازي او توجیهات د آیات کری داسې آیات کریمه سوره مومنون آیات نمبر 37 کې تیر شو ما ال تکړو یادا چې نموت نه مراد اکابرین او نحیا نه مراد پخپل دی مړیګو مونږه یعنی زمونږ مشران مړ شو او مونږ ژوند کیګو مونږ رالو وما یهلکنا او نه هلاکوي مونږ لرا الا الدهر مگر زمانہ زمانہ مونږ هلاکي دا زمانہ د جاهلیت کې دا خلق موجودو چې هغه بداوي چې دا هر څه چې کیږي نو دا بس زمانہ کوي دهریا اوسم چې کوم دا خلک کثرت سره موجود دي زمونږ په دې مرغوس کې هم داغه خلکو سخلق وو او سخلق شته سخلق وو او سشته اوسم داغه نظریات چې هغه به د هر څه بس په خپل باندې چلیږي دغه سه باقاعده هغه پلیتو با خلک چې کم نه په دې باندې گمراه کو لوی لوی جنگونه سره خلکو کړو ګوره الله نه مالټه وغواړي الله مالټه درکې نو با وخت نه نشته ما نه وغواړه زر کوم ګوره زه يم نو زمالټه در کول الله شته نه نو زکه د مالټه داس نه درکې په دې طریقې سره و پلیتا ستاغون تک سخین لاس خاچټ لچ دک سه الله ور کوي او دارنګي یو ولی له پیغمبر لا مله دک سه ور کوي نو پتاو پاس ولی کې فرق بیا څه شو دا ستاغون ته کس خیر نه ور کوي الله اکبر او دا الله ورکلا داسې نه دا او که داسې الله ورکول شروع کړي نو بیا د ایمان بل غیب فائدہ څه شو چې الله دغه سه ټول خلق سې کې او دغه سیر چاله ور کوي بیا خو الله رب العزت چې کم نه نو ټول خلق وبانو بیا به ټول خلق ومانو دا الله احکامات نه من بیا خو دغه څه فائدہ نشو ایمان بل غیب پاتې نشو بیا انهم الا وما لهم بذلك نشته د دې لپاره په دې باندې به من علم س قسم دلیل انهم الا يظنون دې مگر حد کل وینکی و اذا تطلع او هر کله چې لسته شي علم په دې باندې اتونه زمونږه سرګند ما کان حجتهم نوی اعتراض د دې ما کان حجتهم نوی اغبانه د دې الا ان قالوا مگر دا چې وای دی اتو بیا باینا او تو بیا باینا راولې زمونږه مشران احیو بی آبائنا ژوند دی کوي زمونږه ژوند دی کوي زمونږه مشران ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی او آیا وم دلیل عقلی وایا چې الله تعالی ژوند کوي تاسو لرا بیا بمړه کی تاسو لرا بیا بجمع کی تاسو لرا راځي د قیامت تا چې نشته شک پرات لو داږي کې لیکن اکثر د خلکو نه هر یو امت تدعا بلل بشیلا کتاب عمل نامه دا غختا الیوم ویل بشیدایتا چې نن رس بدلا بدر کول شت بدلا بدر کول شي تاسو لا ما دا سو کنتم تعملون چې تاسو عمل کو او وای با الله تعالی هاذا کتابنا دا هغه مکتوب زمونږه دی غلیب زمونږه دی گویا دی پتا سو باندې بالحق پرشتیا بیان کوي پتا سو باندې بالحق په حق سره پرشتیا سره بشک کو او منګا نستن سے خوچ لیکو ما لیکل با منګا کو نا هو منګا دنیا کې قیامت کې بالا وای بشکا وو من بشکا منګا وو کو نستان سے خو چې لیکل منګا ما هغه سو کنتم تعملون چې تاسو عمل کاو چې تاسو سو عمل کو نو هغه منګا لیکل آیا نو آیاتونه زما چې لسته شو پتا سو باندې تاسو ځان غټ غن دا غینا او وای تاسو یو قوم مجرم دا الله آیاتونه بلسته شو نو ځان به غټ غن زمړه د تیله په قران پوه شوي دا وګوره زمونږ پریوان کې دوره لوی لوی خلک ناشته هغه نه پويږي او ګور هغه څه د کدو پانی ویل دي څه زمړه مونږ نه کینو قران ته هدایت دې کې نشته لري فاستكبرتم ځان به غټ غن تاسو وکنتم قوم مجرمین وای تاسو قوم نافرمان و اذا قیل او هر کله چویل شي ان وعد الله چې بشک وعد د الله تعالی رښتیا ده او قیامت یې شک نشته پراتلو دای کې قل تم نو وی وتاسو یا هر کله چې او به ویل شو چې وعد د الله حق ده او قیامت یې شک نشته ده پراتلو دای کې نو وی وتاسو ما ندرینه پویګو مونږه چې څه شه د قیامت کیا مطلب سی ان نظن او وی بتاسو ان نظن غنی معنی دیا کې اسانه معنا کومه ان نظن یقین نکو منګه الا ظننا مگر ګمان قدرې وما نحن بمستيقنين او نیو منګه یقین کوونکی وبدالهم او سرغن بشیدایتا سیئات تکالیف او بدله دا هغه سوچ دی عمل کو وحاق بهم اوله نتیجه هغه د ار سوچ سا عمل کړو سبت فعلی سبت کردار یا الله موږ دا غرض ذلت نو ساته هغه تمام بد فعلو هغه بدی او تکالیف هغه ته ټول سرګن شي دویمه نتیجه وحاق بهم او چاپیر بشی بهم پدای باندې ما عذاب کانو بی استاجون چودای چاغه پوری ټوکی کوله دنیا کې به سره ټوکی کولې مانس عمل د ټوکو کو او هغه غذاب نه د بچ کېدو عمل نکو نو عذاب ور پر چا پیر شي وقیلا درېمه نتیجه وقیلا او بویل شي ال یوم ننساکم نن رز پریګ دو منګه تاسو لرا کما نسیتم لک څنګه چې پر خدای تاسو لقا یومکم ملاقات د خپل راز هاذا چې دادا و ما واکم النار سلورم نتیجه او زای استاسو اور دے وما لکم او نبی استاسو دا پارا من ناسورین سوک سقسم امدادیان ذالکم دا په سبب د دې چې بشکا تاسو اتخذتم نیولیو آیاتونه د الله تعالی حضوا پټو کو باندې اسباب د رسوایی اول سبب دا جانم ته ذکر علی چې د الله آیاتونو سره موټو کوله او دویم سبب وغرتکم الحیات الدنیا او دوکا درکړې و تاسو لاره ژوند د دنیا د دنیا ژوند په دوکا کې چولې وي ځواني دی وا خایست او هغه په دوکا کې چولې خایست الله درکو نو ته ځان د پرخي مولای کا سوډر بورډر کا او چینګ وینګر د پزماکه کې او لاندې لاندې کپڑے واچو چې خختګ دې پکې ښکاری هغه ژوند د دنیا دوکا کړه وي کاګه واګه په لار باندې ګرځاو کله رستو ګورا کله مخ کې ګورا چې خلک تا ته ګوري غرت کوم او زه ډېر خشم غني غرت کوم الحیات الدنیا دو قدر دوکه کې غرزولې وي تاسو ژوند د دنیا د دنیا ژوند دوکه کې غرزولې بس چې غني همیشه به پدې کې پاتې کیږم همیشه به دې دنیا کې يم فالیوم لا یخرجون پس نن راز او بنخ کله شیدای منها د دې جهنم نه ولا هم یستعتبون او نه بدینا طلب د پخلا کېدو وکړي شي فللله الحمد سمره د دلایل والله دا الله صفات بیان کا دومره دلایل ذکر کیږي دور رد نارواو کیږي تب یام لا الله نه پیجنې ګور اول کې ویلو العزیز الحکیم اخر کې بیا ویل العزیز الحکیم اشاره دیتا ګوره اومنه زور مشته په الله اکبر متکبر بادشاہ الله دی کبریا حق د الله دا بس چې الله لوی کی حدیث کې راځي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایي یا چا لوی او بڑای وکړه یا خپل ځان لوی بیانولا ما سره جګړه وکړه دې کې الله وای ادخلته النار اور ته به داخل کم اور ته چې څوک لوی او تکبر او بڑای کوي او د تکبر غره قسمه اقسام دي غنو دام تکبر کې راځي دام تکبر کې لکه حدیث کې راځي چا چې یو جامه واغوستله د تکبر په نیت باندې او دې پاره کې اکړخانه سره ګرځي نو دې به د جنت بوی هم نه ویني د جنت بوی به هم نه محسوس کوي الله اکبر چې دا پلار باندې رواني او دا پیشنی جامع اچولې او کوګو کیږي چې خلک ماته وګوري د فخر او قیمتي کپڑے د دې نیت باندې ها په دې نیت چې الله درکړي دي د الله نعمت ته شکریا او بس الله راکړي خو دې د پاره چې خلک راته وګور چې څنګه کپړې چولې دي دام تکبر کې راځي دارنګې دام په تکبر کې راځي چې دا صادر په یو غوان کې دا او دا وګ کته کاو چینګ وینګ په لار کې روانه ولا تمشي فی الارض مرحا چنګ وینګ مگر زمکا کې تکبر سره مگر ځا دارنګې دا لویو بړای دا چې کم زمونږه په جلسو کې د دغه پرازو کې کیږي د ټولو پرازو کې زد دایما زبر دا کوما او دا بکم جلسو کې دا ټول تکبر او غرور دی دا ټول د جهنم مستحقین دي زبر دا کوما ما دا کړی دی ما دا تاسو کړی دی ستا د شان سره سلوي خای چې زبا داو کوم ما دا کړی دي خو الله اکبر آ یو عالم فرمای وای و خلکا و انسانا ستا د پر تکبر څخه چې ته تکبر وکې او د انسان د پر تکبر څخه چې د تکبر وکې وقد خرج من من بول السبيل من سبيل البول مرتين د میتیازو د لارې داغه نه دوا پیری راوته یو د پلار د وړو بول په ځای راوته بیا د مور د وړو بول په ځای راوته دک د حقیقت ته نو وقد خرج من سبیل البول مرتين دو ځای په داسې ګنده ځای نه راوته ست ځان ته لک سوچو کا خپل حقیقت ته لک سوچو کا د ګنده نطفه وبونه پیدای تاسو را تکبر سخایږي چې ته تکبر وکې او کوګو ګرځي او بیا چې الله یې راګیر کینو ګرا بیا بل شانی دا الله راګیرول او دا الله گرفت هغه ډیر سخت دی عاجزی پکار ده حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله د رضا د پاره ځان خکته وګڼو عاجزی وکړه رفعه الله الله بدل را مرتبه ورکی او الله بده اوچت کی ومن تکبر چا چې ځان غټو غنو وزاه الله الله به خکته کی الله به ذلیل کی الله به ذلیل کی تکبر خشه نه دی او د هر متکبر انسان د خلکو نظر کې خکته غورځيږي او ذلیل کیږي د دې مثال داسې دی هر متکبر ته ځان غټ ښکاری لګ جیداد الله ور کړی نو کوګو ګرځي او په غریبانو ظلمونه دارنګ لګ پیسې الله ور کړی نو کوګو ګرځي او په غریبانو ظلمونه کزوانان الله لګ ور کړی او خاندان خ پیدا کړی نو کوګو ګرځي او په غریبانو ظلمونه دا چې سوکم کوي الله دې تس نس کې الله دې ولا ټول مالونه تباہ او برباد کړي غرور الله دې متکبرین ذلیل او رسوا کړي دایي کنه ټول نمونی دا شخکاری لګانن سبا وګورئ د پاکستان سربراګان اغه له الله وسور کړه دې نو ظالمان لګیا دي او د یتیمانو وینې تویي د کونډو وینې تویي خزه کونډې کړې بچی یتیمانان کړه بیا غیم نه پریګ دی دارنګ دا غي کورونو باندې بمبارې دي متکبرین الله والله مولت ورکي الله وی ان الحديث کرازی ان الله لا يملي الظالم حتا اذا اخذه لم يفلته الله ظالم لا مولت ورکي خو چې کله نیوي نو بیا کامل طریقې سره نیوي الله بیا کامل طریقې سره نیوي او د متکبر مثال داسې دی لکه یو سړی غر ته ختلې غر ته دنګ غر ته ختلې او د دا خیال کوي چې وګور دا ټول خلک ځان وته ډیر غټ ښکاری او دا ټول خلک وته واړه واړه ښکاری او چې څنګه دته دا خلک واړه واړه ښکاری اندارنګ د لاندې نه دیم خلکو ته پوچې غونته کې شیخ کاری دی پوچې غونته کې شیخ کاری متکبر سړی د الله په نظر کې ډیر سپکی ډیر سپک او خصوصا بیا هغه متکبر چې هغه وی غریب وی غریب او تکبر کوي د خدای الله ډیر بدی شي مالدار خو کوي نو هغه خو پس کوي و غریب ته پس کوي خپل جامع تا ګورا د ټول راس چې کم نه نو په بازار کې د لاسو گاډي یو چلای د لاسو گاډي یو چلای او بیا چراشی نو چینګي وینګي کپڑے واغوندي او د سیډي کیسټ په لاس کې نیولې او کوګو کیږي تسل دا تکبر کې اور رواني ته زله دا غرور کوي او چا چې دا غرور او تکبر کړی دی هغه الله ذلیل کړی دی وهو العزیز الحکیم امتیازات د صورت رد خاص شبهه چې یاره دا زمونږ د کابرینو نظریه ده دا غیرت په دې صورت ممتازو دارنګ لفظ د جاسیه په ذکر کو په دې صورت ممتازو دارنګ صورت ممتازو په دې قول د خلکو باندې چې هغه دا وی و ما یهلکنا الا الدهر رد د دهریو باندې صورت ممتازو دارنګ صورت ممتازو په دې قول د باری تعالی چې فبای حدیثم بعد الله و آیاته یؤمنون هو دارنګه ترغیبات قرآن کریم ته ډیر ترغیبات په دې صورت ممتازو دارنګه عدم مساوات په مابین د موحد او د مشرک کې چې مشرک او موحد یو نشي کېدی په دې صورت ممتازو دارنګه صورت ممتازو په دې باندې چرت په اتباع الاهوا خواهشات او پسیتلل او خپل خواهش هغه خپل خدای ګرځول په دې باندې را ده او ترتیب د نزول کې 66 لمبر دی پس د سوره جاسیه نه رابط دما قبل صورت سرام داغه دی چې ترتیب د دواړو تر نزولان او ترتیبا دواړه یو دی د پس د جاسیه نه دی دارنګ یال ته ترغیب ال القران نو دل تام ترغیب ال القران دارنګ ال ته دلایل عقلیه په مسلې ذکر کول نو دلته مطالبه د دلیل د مشرکان نه چې دلیل پیش کړي نقلی راړی عقلی راړی وحی وحی دلیل راړی مطالبه د ادله او کیدا غینا مون خو خپل دلایل پیش کړو تاسو څه پیش کړي کنه دارنګ الته کیوي د غیر الله بلنه کې اس خیر نشته ده اس برکت پکې نشته الله خلاصہ د صورت صورت کې دوا بابونه دي اول باب د 14 نمبر آیات پورې او په دې کې اول ترغیب د قران کریم ته بل دا چې دلیل عقلی دی آیات نمبر 3 کې او درېمه خبره ده مطالبه د ادله ثلاثه د مشرک نه څلورم کې او سمرا پس د دلایل نه او فتوا په مشرکین باندې او رد د شرک په دعا او بیا زجر د په انکار د قران چې قران کریم نه څوک مخړی اغه لره زجر او دوا دلایل نقلیه لسم او دولسم کې سره د بشارت نه لا دویم باب آل پنزل لسم نا تر آخیره پوری او پدې کې د نیک بچی د موحد ذکر کوي چې د د مور او پلار سره احسان کوي او داغه د پاره بشارت او خوشخبریانه او بیا ذکر کوي د نافرمان بچی چې مشرک وي او داغه نتایج دویمه خبره دلیل نقلی د پارا د تخویف دنیوي د قوم د هود علی السلام نه او جواب دغه خاص اعتراض چې کوم داوه د صورت ته چې برکت بلنه کشته ده دغه جواب او بیا آیات نمبر 29 نا تر 32 پورې دلیل نقلی د جناتونه او بیا دلیل عقلی د اثبات د قیامت او تخویف او تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوس اول باب او دې کې اول ترغیب ال القرآن حامیم تنزيل الكتاب نازل دل دې کتاب من الله دې طرف د الله تعالی نه دی العزیز چې زور ور دې الحکیم حکمت والا ما خلقنا السماوات نه پیدا کړی موږ اسمان نو زم کې لراو آس چې په ما بین دې دواړو کې دې الا بالحق مگر د پاره د ظاهر او مگر د پاره د ظاهر او د حق او اجل مسمى او تر یو نیټه مقرره یا سره در نیټه مقرره دا اما انذرو د مورزون پر متعلق ته والذین انکسان کفرو چې کفر کړي دي اما دا سنا چیر ور کول شي د لرا پاغي باندې مورزون اعتراض کون کړي قل ارایتم مطالبه د دلیل عقلی وایا آیات صغور کړي دي په هغه سبا نه چې بل یې تاسو ما سوا د الله تعالی نه ارونی ما ذا سوره فاطر سوره لقمان کې دا آیاتونه تیر شوی رد شرک په تصرف په شرک په دعا او فتوا پس د مطالبونه اس در سره نشته نو لوی گمراهان یی ومن ازلو او سوق د ډیر غټ گمراه ممن د آشان یدو من دون الله یدو من دون الله چې بلی ما سوا د الله تعالی نه بلی ما سوا د ومن ازل سوق د ډیر غټ گمراه ممن د اچانا یدو چې بلی دی ما سوا د الله تعالی نه من اغه چا لرا چې قبولتیا نشي کولای د د پاره الی یوم القیامت الی یوم القیامت ترز د قیامت پورې او دای د بلنې د دینا غافلونا بالکل نا خبر دی بالکل نا خبر دی اس پتور تام نشته کشاف کې دې ځای باندې ذکر کوي اے من الجن والانس والاسنام تمام بوتانو ته شامل دی دا رنګ امام روح المانی ذکر کوي دې ځای باندې امام روح المانی ذکر کوي اے لا يسمعونا ولا يدرونا اغین اوري او نه پويږي اما اذا کا ان کان المدعو جمادا فظاهر کچره مدعو چاته چې چغول شي کاغه ګټوي نو خو سایر خبره چغې نه اوري او نه وي دي او کچره ان کان من ذویل عقول کده ذویل عقول نه نو فین کان من المقبولین المقربین عند الله تعالی فالاشتغال عن ذلك بما هو فيه من الخير کدا غ مقرب بندگان د الله تعالی نه نو چې کم خیر کې مشغوله ده دا غي د وجه نه غد د خبره سره اوریم نه او کونی فی محل لیس من شانه الذی فيه اي يسمع دعاء الداعي للبعد یا په داس یو ځای کې دی چې شان دا غي ځای نه دا دی چې هغه کې دی بلنه د دای نشي اوري دی دا غي شان دا نه دی چې دی په کې بلنه د بلون کې واوري لکه عیسی علیه الصلاۃ والسلام شو نن رضویو هغه لری دی نو کو څوک وته چغي وای نو هغه نشي اوري دی کشیاطین الجن والانس الذين عبدوا من دون الله تعالی یا بوی هغه د دشمنان د الله تعالی نه لکه بدان خلق د پیریانو او د انسانانو نه چې دغه عبادت ما سیوا د الله نشو نو فین کان میتن کچره غمړوي نو فل اشتغال بما بما هو فيه من الشر د وجه دا اشتغال نه چې هغه پکې اوس مشغوله د عذاب ولور کول شي هغه اوس ته د خبرو ته سميږي وقیلا او یاد دیو جنا ویل شوی دی لئن المیت لیس من شانه السما چې د مړي د شان نه دانه چې هغه دی واوري ولا يتحقق منه سماع نه متحقق کیږي د مړي نه اوریدل الا معجزتا مگر چې معجزوي د پیغمبر لکه سما او اوریدل د قلیب بدر شو هغه چې اوریدلیو نه د پیغمبر معجزه وا او د پیغمبر د مړي د شان نه وای دانې چې دی واوري نو آیات عام دی د دیو جنا شاه ولی الله رحم الله البلاغ المبین کې دا آیات راوړل دي او دې ځای باندې ذکر کړي چې دال تکي انبیا تا د انبیا او اجسام د اولیاء او هغه اجسام او ارواح هغه بالکل به خبر دي نه ارواح د چا خبر اوري او نه چې کم دن هغه اچام نه چا خبر اوري اسی و یرا اوري اوري خلق گمراه کړي الله وای ومن ازل غټ گمراه دي چې غیر الله ته چغوي و اذا حشر الناس هر کله چې جمع بکله شي خلک کانو کانو لهم ودا بزرگان دغه د پانه دشمنان او وی با په عبادت دای باندې انکار کوونکې و اذا او پما بین ستاسو کی و هو او د الله تعالی بهون کې مهربان دی قل اوایا ما كنت بدعا من الرسل یاره کتب برحق پیغمبره نو وایا کنه مونږ سره بس کیږي مونږ سره بس کیږي داغه جواب زس ناشنا نه وې خو نیمه تور انبیاء او تپتا نو د علم غیب نو زم په علم غیب باندې نه پويګما زو د وه تابعم قل وایا ما كنت نیم از بدعن یو نوې ناشنا من رسول دم بیا نو ما ادري وما ادري ما يفعل بي او نه ما خبر زو تفصیل د تفصیلی نفی ده ما ادری او نه خبر سره دینه ما یو فعلو بیچ سبق ولا شی ما سره ولا بكم او نستا ولا او نه خبر ما پاس باندې چې کوله بشی تاسو سره ولا بكم او نه داس نه چې کوله بشي تاسو سره یعنی امور د دنیا کې یا په دې دنیا کې ما ته پته نشتا ان اتبعو تابعدارین کوم زو الا ما یو هم اگر دا سچ وه کول شي ماته و ما انا نه مزو الا نذیر مبین مگر يرون کې سرګند قل اوایا زجر او دلیل نقلی نمبر 1 او آیا ارایتم آیا تاسو غور کړئ ان کان من عند الله کې شروی دا د طرف د الله تعالی نه او تاسو په دې باندې انکار کوئ او گواہی کړی وی او گواه کو گواہی کونکي د بنی اسرائیل نه په مثل د علی علی مثله اے په دې باندې علا مثل زائد ده او گواہی کړی وی او گوا کون کې د بنی اسرائیل نه پدې باندې او هغه تصدیق کړی وی واستكبرتم او تاسو ځان غټ غنلې وی نو ګوره کدا د الله د طرف نه وی تاسو انکار کوی او یو گواہی کون کې هغه تصدیقم کړی یو گواہی هم کړی په حقانیت د دې باندې نو د دې نه پسوم تاسو غور نه کړی دینه پس الستم ظالمون الستم ظالمین تاسو ظالمان نه یی ظالمان لوی ظالمان یی وشهد شاهدم نه مراد څوک دی وای عبد الله ابن سلام مراد دی چې هغه گواہی کړې د بنی اسرائیلونه نو بیا اعتراض راځي چې بای هغه خو ایمان مدینه کې راړو دا صورت مکی دی نو مراد ته نه دا چې په اعتبار د ما یقول الیه آینده زمانہ کې تصدیق بو کی ځکه الله تعالی دا غ په ایمان باندې چې مدینه کې براړي عالمو یا مراد د دینه موسی علی السلام نه خو بیا فآمنا باندې اعتراض راځي چې هغه څنګه ایمان راړ هغه مخکینه مؤمنو نو آمنا فمانه تصدیق باندې ده وصدق تصدیق وکاغه موسی علی السلام تصدیق وکاغه الله مانسو تصدیق کړو او زیر ور کړو په نبی علی السلام چې ابرازي او داسې کتاب براړي دې ځای باندې علامه ابن کثیر رحم الله الله اکبر عبارت ذکر کوي او هغه وایي اما اهل السنه والجماعه فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه اهل سنت والجماعت هغه خلق دی چې هر قول او فعل کې هغه دا وینا کوي چې کم شه د صحابه کرام نه ثابت نه وینو دا بدعت ته بدعت ولی هغه یو خصلت هم د خصلتونو د خیر نه نه پرې خو دی هغه هغه کړی دی کدا خیر وې نو دا به صحابه وکړي هر قول او فعل ته شامل دی واذ لم يهتدوا واذ لم يهتدوا او هر کله چې د لار نمون پاره باندې فسيقولون ان بیا سردا چې وای بده هاذا يكون قديم دادي دروغ په خواني هر کله چې د لار نمون پاره باندې نو زر دا چې وای بده یا خامخا وای بده چې دا دی دروغ په خوانی ومن قبله دویم دلیل نقلی ومن قبل او مخکې د دینه کتاب د موسی علیه صلوات والسلام پیشوا او مهرباني د پاره او دا کتاب تصدیق کوونکې د لسانن عربیا په داسې حال کې چې د په جبه عربی کې د پاره چې او یرا وی دا پیغمبر آ کسان لرا چې ظلم کړل اول ذکر دا غ نیک بچی و وسوین الانسان حکم کړل موږ انسان ته بیوالدې د مور او پلار په باره کې احسان د احسان حکم کړل موږ انسان ته د مور او پلار په حق لا باندې احسان د احسان حملت هو او چت کړل د دلرا امه مور د کرهن په تکلیف سره او وزات او زیګولې دلاره کرها په تکلیف سره وحمله او لاس کلو بول د د پینه پرې کول د 30 شهر د نیم کال دی حتا اذا بلغ تر دې پورې چې کله ورسیږي د خپل ځواني ته او ورسیږي هغه سلويخت کلونو تنوای دی رب زما قسمت کې کړې زما دا چې زه شکر وباسم د نعمتونو ستا آغا چې تا کړې دې په ما باندې او زما په مور او پلار باندې او دا چې زامل کوم ناس نیک چې خوخ کې تا غیلرا او دا صالح کې زما د پاره واصلح لي في ذريتي او صالح کې نیک عمل کې زما د پاره په اولاد زما کې ادني توبت الیک بشک زوا پس کې غما تا تا او بشک زما د غاړه کې خودن کو نه دا بزرگان تباید تاسو دواړو د پاره اتا ایداننی آیا یارا وای تاسو دواړه مال را ان اخرج چې زبا پورته کول شمه د قیامت پر از باندې الان کې تیر شوې دي ډېر پیړې من قبل مخکې زمانہ او هغه نه خو یو تنم نه پورته شوه وهما او دا مور او پلار دواړه یستغیثان پریاد کوي الله تعالی ته وای د تویلکا اولائکا اوس دغه نافرمان بچی سزا اولائکا دغه پلیتان الذين آکسان دي چې ثابت شویدا په دی باندې حکم دا عذاب فی اممن داخل بشي دی پاغه ډلو کې چې تیر شوی دی مخکې د دینه د پیریانو نه او د انسانانو نه او پارس باندې چې مخامخ وکړي شیا کسان چې کو پرې کړه ده پور باندې او بویل شي دیتا از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا ختم کړی تاسو مزه خپل طیباتکم مزه خپل پجوان تاسو خپل د دنیا کې واستمتعتم فائدې حاصل کړی تاسو پاره سره فالیوما ولكن استبقي طيباتي وای کچره زوي کما غخته نو زبر طعام په لحاظ سره ډیر پاکیزوم تاسو نه او د لباس په اعتبار سره زبر ډیر خيستوم تاسو نه لیکن زغه خپل مزي چې کم دی هغه باقی پرېګ دما چې اخرت ته پاتې کم د دیو جن خيسته لباس او داسې زونه نه چوما دارنګ جابر بن عبد الله یا ورځ حضرت عمر ولید الله اکبر وای عمر ابن هغه وای چې حضرت عمر یا ورځ ولید ما جابر ابن عبد الله وای را عمر عمر ابن الخطاب الله من معاذ